زما د بینوا نه هم او الله دې ستاسو نه هم اخر کې او خبره تاسو ته ټولو مسلمانانو ته کوم خپل خويندو خپل ورونو ته چې یاد ساتي ګوره عجیب سیزن دی خپل سیزن دی جوار خپل سیزنی د غنم خپل سیزنی دا سیزن د عبادت دی زمونږ آقا محمد رسول الله بخپل بشتره ګول کولا ټول شپه ټول شپه برب ته آهونه وو دا اوس هغه سیزن دی نه په دې سیزن کې به غفلت نه کو خو هم د کنه درونو والفجر وليال عشر دا هغه ورځ دی چې په دې باندې سو قسم خوري وای رونو الله په قسم خوري زما د په لس رستنو شپو د رمضان قسم زما د په لس رستنو شپو د رمضان قسم زما د په لس رستنو شپو د رمضان قسم الله رب العزت په دې شپو باندې الله قسم خوري دا هغه مبارکي ورځ شپې دي نورونو ډیر عجیب خپل سیزن ده نجد نه یو قافله روانه وا نو یو عیرار بوټه او ډېر ښکلی خوشبو به کولا نو قافله هغه مشر خپل کشرانو ته وایي خو هغه بوټه صرف په نجد کې او په بل علاقه کې بغه نه ملاوي ده نو هغه په خپل کشرانو ته وصیت کوي پته نه لګي اینده رمضان بیا راځي او کنه ورځي خراته یاد دی پروس کاله زما یو شاګرد د شمخامخ بنا سراته ډېر کله قران خورو خوانو بیا یې سکاله په دې کوړی کې وا کم ځای کې افتای کولا مخه تراته ناستو په دې ورځ باندې نن هغه د دغه عرار ناغنن محروم دی بیا هټ اټیک ورته وشو او د دنیا نه لاړو پته نه لګي اینده کال د پاره سوره زما رونه او پروس کاله سره ته معلوم دی او سره ته نه دی مون سره په دې دعا کې شریکو نن هغه تور خاور لا دی پرات سبا په دنیا نیاز کو ویستن قلو کل منایا عن دیارک ويبدلو کردا سبا د قبر چنجي غړيږي او ستا په دې محلات او کورونو کې به د بل چست رونو پروس کالیا خلق نو سکاله هغه د تور خاور سره حواله دي خبره مې دا کوله چې ګوره زمنګ نه دا سیزن اصله نړ شي څوک اعتکاف ته ناشته او ته هم زمنګ دا پیغام یې سي چې وکه نن دا هونه ورځ دي دا سه جړاګانې الله ته وکه او تاسو ته هم درخواست ده زما خپل ورونو خويندو ته اعتکاف خو یو سنتي دی هغه لس ورځې دی خو اسمه اعتکاف جمعه ته چتراله دی اعتکاف په نیت باندې یوې شپې لراشه دوه شپې لراشه راشه نه نه هونه وکړو ایو الله والده چا ورته استا د دنیا په څه پسې خپه ورته دنیا بلا څه یو خفخان بلا پسې څه شي خو زه په دنیا کې ونحن الناعمات فلا نبأس فتوبا لمن كان لنا وكدنا بیا باغه مزي د حور سندري به ستاسو به مزي او چرچو سره به حواله نن الله د پاره آه وکي د سمګه سره د پاره چیمانو علاوه زمارونو خويندو د زړه د خلاصه استغفار به مونږ غواړو او دا استغفار نه رسته به ان شاء الله خپل الله ته آه او زاری وکاو و عاشقان را سی نشانی اے پسر رنگ زرد آه سرد چشم تر د عاشق او د الله د محب درې نشانه دي زیړ زیړ رنگ به په دنیا کې د بشوګیرو لیونه کړي دی به د خوب په ارمان باندې څو ورځې ما لیده زمونږ په دې کور کې زمونږ دا کمې خویندې چې ترجمې له راغلې دي خوب نه دی کړی انشاءالله الله د دیو دا شوګیره خوې دیو هم خوب نه دی کړی تاسو هم نه دی کړی ستاسو دا شوګیره الله یې نه ستاسو دا آهونه الله یې نه رنگ به زیړی چشم و تر آه سر د چشم و تر او یو الله ته به یو خپل د زړګي او سوي اسویلې کوي یو سوي آه به کوي چې په اسمانونو هغه د ټینګېدو نه دی هغه براه راست د الله عرش ته رسیږي او چشم تر همیشه به سترګې په اوخ کو باندې لمدي الله دې زموږ نصیب کړي ان شاء الله په دې به زمون آرامي دا زمون د زړګي آرام دی زمون د الله نه بغیر څه سره نشته دی تبوي چې الله کستانه بغیر مسروي تلی به کړ نو ولې به الله موږ د خپل در نه بینوا واپس کړي نو باران د پاره بم دعا غواړي د خپل ملک د پاره بم دعا غواړي د خپل خواږه دین د پاره بم دعا غواړي د مسلمانانو په دې سوي لوي حالاتو باندې بام هر مسلمان ته معلومات دي مسلمان نن په خپل بوټو ده په پریشانو کې ده وای الله تک وای الله تک یا الله د چین او د سکون او د راحت ژوند نن مسلمان لور کربا نن د چین او د سکون او د راحت ژوند نن مسلمان لور کوي دا دعاګانې بخپل الله ته وکړو رونو چونکه نن په دې ځای باندې یو انګازه وا او هغه نن په ختمېدو ده نو کستا سو خیالي نن زه سوره خپه یم یو الله ته علم په قران پسې خپه یم نور نه یم سبا کم کس چې براته بار به رسخت غستو هغه نن سونه خپه دي نن زموږ د زیبا هم خپه یي ځکه یو وچه وچه تنوا کله چې نبی علی السلام دا غین لاړو مسجد نبوي کې منبر جوړ شو نبی علی السلام په منبر باندې تشریف فرما شو نو هغه وڅ چې تنه شپږ میاشتو پورې هغه کړنچل دي وچه ترې نو هر شی هر گیا ہے کې از زمین رویا ده وحده لا شریک له گویا ده نن بدا دا زی جاړي نن بدا محراب او منبر به نن جاړي نو ان شاء الله العزیز موږ د الله سره وعده کوو چې الله دا قران زموږ د ژوند سبق دی دا به همیشه د پاره نه پریدو پریدو ورړو دفتر تمام گشت بپیان رسید عمره ما هم چنین در اول وصفه تو مانده ایم ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم الا حدیث یار که تکرار میکنم الله ستا قران دا زمون د ژوند سبق دی او همیشه به وایو نو زه ابتدا نه ابتدا کوم بیا دعا کو الحمدلله رب العالمین حمدنا دی الله لرا چې رب د تمام عالم دی لار د هغه کسانو چې تا پرزو کړي پوي چې نه د غضب کړي شي پوي باندې او نه دي گمراهان امين الله دا دعا زمون قبول کا رونو دا پندانو پندانو باندې نور حسین نشته کړه دا پندانو پندانو باندې دا دغه راغلی او الله د هر چا دا خط هم ته پیژنې دا نوم هم ته پیژنې او د هغې د آه او زاري هم ته پیژنې د هغې مطلوب هم ته پیژنې ای الله چې د چا کم په مطلوب دی په هغه باندې الله ته حاضر او ناظر او غواړو مونږ تانه د دې وجه نه د چا نومه او د چا حاجت مونږ خو یوازې یوازې نشو اغسته الله ته به جړه کړن چا کو خدا آداب دادی چې درې کرته به استغفار وایو او داغه نورستو به په نبی علی السلام باندې درود ولېګو او بیا به داغه نورستو ان شاء الله دعا کوو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب وغمومنا اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك بيننا وبين معاصيك بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تؤثر علينا وأرزنا وأرضى عنا وأرزنا وأرضى عنا وأرزنا وأرضى عنا وأرزنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واجعلنا من الراشدين أغثنا يا رب العالمين غسرة يا رب العالمين یا رب ابراهیم یا رب ابراهیم یا رب ابراهیم اے الله موږ ستاسو جزالال بری ادبات الله سوینځ او سبلا با الله ستا په یو کور کې راځب شوی ته زموږ د حال له خبرې ربا زموږ د بے دستۍ نه خبرې ربا ته زموږ د ناچارۍ نه خبرې ربا اے د بلال حبشي ربا اے د بلال حبشي ربا اې د بل بدست سمي ربا اې د عمر ربا الله د خپل کرم په صادر کې مونږ پټ کربا الله د خپل د کرم د صادر نم بهر مکربا الله د خپل کرم د صادر نم بهر مکربا اے الله زګورګار ربا الله دا زما مشران رونه ګور الله دې ماشومان هم لاسونه دې ولدي الله د دیو دا وړې چاچای ته یې ربا الله د مهربانه ما ملرا سره وکربا الله د کرم ما ملرا سره وکربا ترکمه پورې به د بغاوت جو دی ربا تر کومه پورې به ستا د نافرمانۍ ژوند یې ربه ونوجوانه الله دې ستا په حال باندې ورحمیږي و زما خورې الله دې ستا په حال باندې ورحمیږي الله سوي زړګي خدا ابو بکر نشته دی الله چې د دې امت لپاره وکړان چې ربا الله غیرت سترګې د فاروق اعظم خو نشته دی الله ز سوې لوي زړګې د محمد عربي د قبر اوړم اے د محمد عربي ربا الله زمون په حال باندې ورحمه ګربا د خپل در نم بې نوا مه رسخته وربا په جولو کې راته څه واچه وربا الله لرحمت په خپلو بوټو ربا محمد عربي خو ویلو لا ترجی بعدي لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ځینې به د ځینو سټونه نه وهي ای الله د امت په حال ته ورحمېږه ربا اتحاد ورته نصیب که ربا الله مسلمان د یو بل الله خواخوږي که ربا خواخوږي که ربا الله موږ ولې د یو بل نه بیګاره کې ربا ولې هم د یو بل نه بیګانه کې ربا زمونږړونه نږدې کربا زمونږ اتحاد را ولا ربا زمونږ اتفاق را ولا ربا ته زمونږ په حال باندې ورحمې ګربا الله د عمل خو د ډیرو خلکو په جړاګانو جوړ شوی ربا ته د دې ملک هم حفاظت فرمایا ربا الله د خپل خواږه دین هم حفاظت فرمایا ربا یا قران الله ته د سپاربا یا قران د هر نوجوان په لاس کې ستا تا د الله نه غواړم نن خو د نوجوان په لاس کې څه بل څه دي روا الله د نوجوان په حال باندې ته ورحمېږه ربا مبارکه قرآنه الله دې د هر کور نه ستا دا ښایسته اوازه ستا دا خوشبودار اوازه مونږه تایب کربا مونږه تا ته توبه وباسو ربا بغاوت باندې کو ربا تا به نور نه خپه کو ربا استاد نبی په خیسته زړګي بچړې لګدو ربا استاد نبی به نور نه خپه کو ربا زمونږه توبه ده ربا اخو الله توبه النصوحه ولا مونږه وګرځو ربا اخلاص والا توبه والا مونږ وګرځو ربا الله اخلاص والا توبه والا مونږ وګرځو ربا د امت په حال باندې ته ورهبه کربا الله موږ کمزوري وربا د دنیا د پریشانو نه موږ محفوظ کړه ربا الله د قرضونو نه موږ محفوظ کړه ربا الله د بیمارو نه موږ محفوظ کړه ربا د پردو مزدورو نه موږ محفوظ وساته ربا الله د چین او د سکون او د راحت ژوندۍ را ته نصیب کړه ربا نن خو فانی دنیا کې رور د رور سره په بری تر خطر ربا څنګه په یشي مسلمان ربا په فانی دنیا مسلمان نه مسلمان سره کیسونه کوي ربا یا الله پوی کا مسلمان ربا پوی کا مسلمان په خپل قران باندې ربا وزلیل دنیا الله دې پتا په موږ باندې پتاب دی الله موږ نور نه دوکه کوي ستا دوکه دی الله په موږ باندې سرګند کی یا الله د چا څه پریشانه دي ختمه کربا ستا قران ته راشي ربا د چا څه غم دې ختمه کربا د چا څه دردونه دې ختمه کربا د هر چا به څه حاجت ربا چټونه راغلي ربا ته د چټونو نه خبر و د چټونو نه خبردار ربا و د حاجت پوره کوونکې ربا حاجتونه د تمام مسلمانانو پوره که ربا الله د هر چا به حاجتي زما دا لوی حاجت دی الله خاتمه مې په ایمان که ربا زما د دې رونو خاتمه په ایمان که ربا الله ته زموږ ناراضي شربا ته زموږ ناراضي شربا ته زموږ نه خپه مشربا الله دا عافیت الله کلی بارانونه وکربا الله دا جماعت دا کوم جماعت چې جوړیږي الله واقع مسجد تقوا کربا او زر تر زر الله دا جماعت جوړ کربا د مسلمانانو د فائدې د پاره روا زموږ د مدرسې هم ته محافظ شربا د ټولو مراکز هم ته محافظ شربا د ټولو مدارس هم ته محافظ شربا زموږ د ملک د سرحداتو هم ته محافظ شه ربه ته زموږ نه راضي شه ربه ته زموږ نه خوشحاله شه ربه ته زموږ نه خوشحاله شه ربه زموږ په جولو کې څه واچوه ربه هله هم د خپل در نه رسخت که ربه هله هم د خپل در نه رسخت که ربه هله هم د خپل در نه رسخت که ربه الله کریم څوک بېل مېلمستوبه نه رسختوي ربه کریم سخی څوک به ملمستو باندې رسخته یې ربا الله چې ډوړې په کې ربا الله دغه ملمستو کې ربا اے قریب ربا اے قریب ربا اے د کریم ربا اے رحیم ربا بینوا هم د خپل در نه مه واپس کوه ربا څه راله راکه ربا هغه څه راکه چې په دنیا کې هم د خوشحالۍ ذریعه په آخرت کې هم د خوشحالۍ ذریعه په دنیا کې هم د چین ذریعه په آخرت کې هم د چین ذریعه په دنیا کې هم د اطمینان ذریعه او په آخرت کې هم د اطمینان ذریعه اے د محمد عربي صلی الله علیه وسلم ربا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و الله زمونږ د آستا سره امانت دی ربا په یو سخت ځای کې به درنه غواړو ربا دا من دا بستا په در کې امانت ربا په یو سخت ځای کې به در نه غواړو ربا په کار یې لاله راوله ربا ته زمونږ نه راضي شه ربا وصلی الله الله څوله چې خلک راغلي زمونږ خویندې راغلي زمونږ رونه راغلي الله د چین او د سکون او د راحت ژوند ورته نصیبه که ربا الله د بېچینۍ نه یې وساته ربا ته زمونږ نه راضي شه په مونږ باندې ښکلی باران وکړه ربا په دې ملک باندې ډېرې خوشحالۍ راوله ربا ته زمونږ نه راضي شه یو څو اعلانونه مرګري په تلو تلو کې واورئ اولنی اعلان خو زنانو ته دا دی چې زنانه د نیمې ګنټې پورې هیڅ یو زنانه که د نږدې یو که د لري هغه ته د خپل ځای نه د خوځېدو اجازه نشته